ګورا دویم حدیث ته دا ام المؤمنین د عبد الله د مور عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها نقل لی هغه وی قال چې ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یغزو جیش الکعبه غزا یغزو په معنی د حمله کولو سره او پلوټ کولو سره نو دای حمله کولا اغه لخر روان شوو د حمله د پاره پچا په کعبه شریفه باندې یغزو غزا یغزو د حمله کولو لپاره هغه لخر را روان شو پسو الکعبه تا په خانه کعبه باندې لکه یو لخر ګروپ تیار شي او په یو ځای باندې سکه حمله کوي دا لخر روان شوو یغزو ها د حمله کوي هغه لخر په کعبه شریفه باندې خخ بکړې شي فزمکه کې ژوندۍ به اولهم اول ددی و آخرهم تر اخره دی پورې د لخر اول ایسا تر اخر ایسا پورې چې سوره لخر روان دی دا ټول فزمکه کې خخ شي پوش کم لخر چې روان دی د خانه کعبه په حمله کولو پسې نو دا اول لا تر اخره پورې با هغه لخر فزمکه کې خخ شي دا قول چاو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ وی قالت بی بی عائشہ وی قلت ما یا رسول الله اے دا الله پیغمبر ما عرض کو کیف یخصف باول و اخر سرنګي با پزمکه کې خخ کړی شي اول د دې لخر او اخر د لخر زکه او هغه جلوس ته خطر د بار روان دی د ګناه د بار روان دی ډانسونه دی او نور مسائل دی پای کې نو چې هغه کړه د ټولګي ته ورو ټولګي کې خو بلا خلق دی نو د جلوس کې شامل نشو شامل نه دی هغه به سو گاډي ته ولاړی څوک به سودا کوي په بازار کې نو هغه وخت د جلوس کې خو هغه میدان ته وروته ده کنه پلار کې نو خو بی ګنا شو نبی علیہ السلام د لخر اول ایسا تر اخر پورې با پزمکه کې دن نشي خخ بشي نو بی بی عائشه وی حضرت چې دا لخر اول نه تر اخر پورې په کمزې تیریږي نو په دې کې خو به بازارونو والا خلکم بی ګنا راځي ناغبم دن کیږي پزمکه کې یا خلک چاغه د دین په دې حمله کې حساب نه دی او سره ملګرتیا کې روان شو سره په لار تیری کې دی په کې روان دي لکه جلوس تیری او په دې کې لاروي غاړې په جلوس منځ کې روان دی او زم ځان نو سم یو سایت دا غوم دي کې کیږي خدمت کدن نه کیږي قال نبی نبی علیہ السلام یخصفو باولهم واخرهم یخصفو کم خلکو چې د خانه کعبه دورانولو نیتو هغه له سزا او چې د چا دا نیت نو هغه له بدلا سزا باندې متفقون علی اتفاق کړي چې په دې حدیث د بخاری او د مسلم امام نووي وی دا حدیث دا متفقون علیه دی او دا د بخاری الفاظ دي دا د بخاری د دې حدیث نه څو خبره معلومه شوه د دې حدیث نه دا یو خبره معلومه شوه چې یو به دوباره خلق پورته کیږي د قبرونو ثم یبعثون علی نیاتهم باس بکی د زمکو پورته کیږي به یو ځل دویم د حدیث نه دا فائدہ معلومه شو چې د عامل د نیت اعتبار با هغه سره معاملې کی چې یو انسان کم نیت یو په یو کار کې نو دا غنیت په برابرۍ با هغه سره الله سره کوي معاملې کوي دریمه فائدہ د حدیث دار وته دا چې د ظالمانو سره مرسته مکوي د ظالمانو سره ناسته مکوي د ظالمانو سره پلار مزي ولی که د ظلم په وجه پاغه باندې مصیبت او عذاب راځي ته پکې بیا ګیریږي لکه دا کسانو ګوره هغه بی ګناو خو چې سره روان دي ملګری شي وي او سره ناغم څه شي وي پزمکه کې ژوند دي خښ شي وي اگر چې دا غي ګنا نه و ها هغه د بعد دا غي بیا بدله ملاويږي چې کله پورته کیږي نو دې حدیث دا سو مقصدونه وروته ده یا بل حدیث مهم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت عائشة رضی اللہ عنہ قال النبی ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا هجرتا بعد الفتح ولی هجرت نشتا یعنی د مکین نه چې کله مکه فتح شو نو د مکین نه چې کم خلک به هجرت لپاره وته دو هغه شی ختم شو مکه هجرت د مکینا مدینه ته وو ځکه مکه دار کفر وا نو د دار کفر نه بخله کم خواته دار اسلام ته وته مدینه ته یا مکه زید امن نو صحابه او د پاره نو هغه به زید امن ته چې مدینه اول دارالامنو چې پیغمبر راغی دارالاسلام جوړ شو چې کله مکه فتح شو مسلمانان په مکه کې رالل د کافر زور ختم شو نو بیا مکه سو ګرځیدا دار اسلام ګرځیدا نو د مکی د فتح نرستو مکه بیا زید هجرت نګرځي پوه شئ نو حکم باقی دی هو از استنفرتم او کلا چې تاسو د جهاد یاد دین په طرف باندې حکم وکړي شي نو فنفرو زي زغلې متفقون علی د دین د پاره د جهاد د پاره ها تاسو باندې د دې معنا دا کې چې د مکی د فتح نه رستو د مکی نه هجرت بیا نشتا پنه د ثواب باندې اصل تل شتا هجرت کې خدا هغه د هجرت پکې چې کم ویلې شوی او د دار کفر نه دار اسلام د بیا نشتا ځکه چې دا اسلامی وطن ګرځیدل او هجرت د دار کفر نه کیږي او مکه اوس دار اسلام ګرځیدل دار کفر نه مقصد دا دی چې هجرت اوسم فرض دی د دار کفر نه دار اسلام ته اوس هم دا حکم باقی دی خو چې په دار کفر کې په احکامو د اسلام باندې عمل ممکن نه اوسم ته په داسې ملک کې اوسېږي چې په تا باندې پابندي د اسلام تا باندې پابندي د منځو پتا پابندی دا د احکام د دین ته ډیر پګران هغه ادا کول شي نو هغه د کفر دی دا غینه تعالی هجرت اوسم فرض دی چې زیبا او هغه ځای ته بده چې په کم ځای کې سره حالته ممکن نه دی دار اسلام دا دانه چې جهاد ولکن جهاد و نیت جهاد او نیت خالص باقی دی مطلب دا چې هغه هجرت کم چې د جهاد لپاره یا د سخنې د پاره وی لکه مثلا مثلا دار کفر نه دار اسلام تا ها ورزل نزدې کېدل خو چې په دار کفر کې اسلامی احکامو کې پورا عمل ممکن نیوی په تابانه پابندی وی نو بیا ته بالکل څه کولای شي عزت کولای شي یعنی د علم په طلب کې وتل وغیرہ د ثواب او حکم باقی نه چې ته نه ځو خو نه زموږ یعنی د مدینه ته د هجرت فرضیت ختم شو او فرضی جهاد او د جهاد نیت په هغه چا اوس هم باقی دی چې څوک په دار کفر کې اوسېږي یا دشمن پاغه باندې بیا بیا حمله کوي دا شان هجرت حکم هم تر اوسه پورې لا باقی دی د داسې زینو بیا هجرت کې چې الته کې تا کافر نه پریری پتا پابندیان لګي ته په صحیح طریقه ها پورا د اسلام کارونه نشي کوله نو پتا باندې هجرت سره لازم دی پتا باندې جهاد د خلکو سره سره جهاد او هجرت نه دا باقی دی اوسم ان دې ته نو پدی حدیث سره یو فائدہ دا موږ ته معلومه شوه چې مکه مکرمه اوس همیشه همیشه د پاره دارالاسلام وګرځیدا اوس دار کفر نه ده دیمه فایده موږ ته په حدیث کې دا ملا شو چې د جهاد عمل باقی دی جهاد نه ختميږي الجهاد مازن الى يوم القيامه او بل فایده موږ ته په حدیث سره دا معلومه شو چې د نیکو عملونو نیت د نیکو اعمالو نیت خو هر وخت سره کولی شي کم وخت کې نیک عمل کې نو دا غینه مکه اول سو کا نیت وکا یرا او دس کوم د پاره د دې چې ماته ثواب ملاو شي زه سبقونه په او دس کې وې ما دوه رکعاته منځو کما نو ثوابم ملاو شو منځ مو کو تاسو مو کو او کمل آسه ګرمي دا مخلاص وکړه پیار سبا وینم او دا داس نه دې نه دې نو ثواب دې نه کی ځان دې یخ کو ا بدن دې یخ کو او داس دې